بسم الله الرحمن الرحیم شاه صاحب قاعده ذکر کول یو قاعده مخکې بیان شو چې د هر قوت خپل ملایمات او خپل مضاداتی درمخې شي د هر یو قوت چې کم دنو خپل ملایماتی او د هر یو قوت چې دی نو خپل مزادات متناقضاتی دا یو قاعده و په هغه ملایماتو باندې چې کمندنو هغه خوشحاليږي هغه ترقی کوي دا غي انشراح او انبساط راځي او چې کم غیر ملایمات دي او قوت چې کمندنو په هغه سره کمیږي دغه تقلص او انقباض راځي دویمه قاعده چې کمندونو شاه صاحب ذکر کړي د هر د هر یو درد دی او لذت دی نو د خپل شکل دی یعنی ملک ملکیت چې دی نو هغه ته درد رسیږي د دې خپل شکل دی او ملکیت چې کمندنو هغه ته لذت رسیږي نو د خپل شکل لري دا داسې نه دی لکه چې ملکیت ته لذت رسیږي نو موږ وایو چې داسې خوندور دی لکه څنګه چې ګلاب جامن سي خواږي د دې شاسب یو طبي تور سره مثال ذکر کړي ډاکټري تور سره په انسان کې طبي تور یو مثال چې کمندونو شاسب ذکر کړي انسان کې دنه اخلاق اربعه دي دم د صفرا بلغم اوس په انسان کې دم چې دی نو چې دم د انسان غالب شي نو په انسان کې جدا قسم تکلیف محسوسېږي چې بلغم چې کمندونو پاغي کې یا کمی راشي یا زیاتې راشي نو انسان ته جدا قسم تکلیفي دارنګ صفرا ده نو صفرا چې د انسان چې کمندونو زیات او کم شي داغه خپل چې دغه دي دردونه دي خپل تکالیف دي د یو خلک تکلیف هغه د بل په شان ته نه دی لکه څنګه چې د هر یو خپل فائدہ ده په بدن کې د دم خپل فائدہ ده صفرا خپل فائدہ ده د بلغم چې کمدون خپل فائدہ ده دغه شانتي د دې نقصان هم خپل خپل لې درد هم خپل خپل لې دم دم چې بنده کې چې کمدونو سیوا شي نو بلډ پريشر بیماری راځي د هارت اٹیک خطر وي د زړه تکلیف پیخیږي صفرا دی نو د دې چې کمونو بدن خوګيږي صفرای کم او زیات شي زیړې پیرا شي سترګې زیړې شي رنگ سي شي زیړ شي هر څه وته زیړ زیړ څه کیږي کاری د دې خپل دردونه دي لکه څنګه چې طبي تور شاه صاحب ذکر کوي په انسان کې د هر یو خلط دا غي درد مختلف دی درد څه دی مختلف دی بیا په خوب کې دا غي اثراتي شاه صاحب تیبم چرته خډیر ویل دی ځنه سړی نو هغه په خوب کې نیرونه بارانونه دا شي سکی ډیر ویني نو د د شاسې خوب نه وي اداره د مزاج خپل اثر دی اداره د مزاج څه دی خپل اثر دی مزاج باري دي سوي بارد نو خوب کوم د قویني 50 صفرا غالب وي نو مزاج کې حرارتي نو چې حرارت ویني ور ویني شغلي ویني دا سيزونه سکي ویني اوس لکه عام طور سړی اوګيو اوګه غونډه کې ود شي نو خوب کې وسه ویني ډوډۍ چې کم سړی کې ډه خرابې اوغه خدای پاک سترګي ور ولي نو هغه خوب کې سه ویني باثروم ته روانه مو لړم په منډه لاړم پرتو اخرانه لار کې خطا شو دغه شی ویني کنه نو بیا دغه دغه درد متشکل شي دغه درد څه شي متشکل شي په خوب کې او په ویخه باندې تصورات هم دغه څه شي سیوا شي دا شاسب طبي تور مثال ذکر کړي نو شاسب د انسان مزاج او طبيعت ذکر کړي چې دغه ملکیت او څه شي دي بهیمیت دی نو که کم کارونه د ملکیت مناسب کیږي نو پاغي ملکیت خوشحاليږي دا انسان چې کمندونو انس محبت سرور چې کمندونو محسوسي روحاني انس ته روحاني محبت ته هغه سکی محسوس کی بیا د دې چې کمندونو کدا ملکیت ډیر قوي شي نو دې په وی خوم داغه مظاهر ګوري او کده ود شي د خوبونو هم چې کمندونو هغه د ملکیتي د انس او د محبت هغه شانتي سوي خوبونه کپه د بهیمیت غالب شي انسان باندې دا بدن څه شي غالب شي د بدن د سيزونه بهیمیت نفسانی خواهشات دا په دغه نه غالب شي نو که شهوت غالب شي نو په وی خوم د جنو کو د لکانو تصوراتي او کو د کیګم د قصوی تصوراتي او که غضب شي غالب شي نو په وی قوم په چا باندې ورزیو په خوب کې چې کمونه دغه سيزونه کله شرمخان ویني او کله زمری ویني او هغه سيزونه دغه کیږي دا دغه خپل طبيعت ته شاسب دا ذکر کوي چې دا د اعمالو یو قسم جزا ده کنه چې اعمالو کې د ملکیت مناسب نو ښه اثرات پېښ کی محسوس کی چې ملکیت منافی اعمالو کې بد اثرات پېښ کی محسوس کی نو دام یو قسم څه شي ده یعنی مزاج تبارامی سرور به محبت په انس په نو دام چې کمندونو د اعمال یو قسم څه ده جزا ده پریشانای وی غوبلی وی جګړی وی دام د اعمالو څه شي په دوه اعمالو یو څه ده سزا ده نو شکل چې کم دنو دا غ خلط شغه دردون کې دي سخت درد ورکون کې دي نو ان نقص هغه چوکا کول دي تاسو زمیداران نه کې بنې خو چوکا پیژنې کنه دا چوکا د لخت ته نوې مونږه دا د وازي دا تاسو خلک دا چوکا د لخت ته وایي کنه خو مونږ یو بل شي ته چوکا وایو د دې چې لخت په سر کې یو نری غونډه کې سي میخي میخو نری غونډه کې میخي او چې غویان کله سیل کوي کنه او یا په یوي کې انو هغه لوغون دی ولدا لکه د لاندې ورډی لکه کنه او بیا ډیر تیز دي او دا چې خر لې چې کمونو لکه د لاندې ورډی بیا ټوپونه وای نخص اصل کې چوکا کولو ته ویل کیږي نو خل چې کم لزاع دی بدن کې چې کم د دردونو قوت دغه دی او خلط ته نو هغه سره اوچت شي نو سړی چوکا کوي لکه کله په یو ځای چوکا وي دی ځای کې مې درد شو دی ځای کې مې درد شو سمې چوکي چوکي را باندې سکیږي ستنې را کې خخيږي وې دا څنګه خز ډیر وې لکه اسو کور ډیر وخت نه تیر کړم فشاب الخلط نو هغه شکل چې کمونو د هغه خلط لزاع ان نقص چوک کولی لکه ستنې خخېدل او شکل د درد د حرارت د صفرا چې صفرا تیز شي بدن کې چې کمونو د وینې کې ذراتي نو سره ذرات کم شي سره ذرات شي کم شي گرمایش په وینه کې پیدا شي هغه تأذا چې کمندنو د حرارت د صفرا چې ده هغه څه شه د الکرب او الزجر هغه غمجن کیدل دی او سړ تنګیدل دی بس په دې ډمه ځای نشته ساډوبي در باندې چل را باندې کیږي دا چې کمندنو صفرا دغه شي وي وان يرى في منامه او دی په خوب کې ویني ورونه او شغلې او لمبې او دا سيزونه په خوبونو کې سکی ویني مزاج چې کمندونو باري دن چې یو خو کله کله سړی چرته خوب ویني او ځنې سړی به سم ورته کار ویلې خو چې بس څنګه سملی جوړ سره پاسي جوړ کتاب به راغستې چې خدای پاک سره بل بلې سلی دي دي کنه دا چې کم سړی ډیر خوبونه ویني دغه اکثر ډیر سیدباروم نه او ځنې سړی خوب ویني نو خوب نه اولې سي قصه سم چې کمندونو د موسی علی السلام او د فرعون علی السلام فرعون د فرعون واقع خلق خلاصيږي نه چې شروع شو جوړ شروع شروع دا خوب دا څه غبي خوب چې کمندونو یو جله کې چې اصل خوبي هغه چې کمندونو چې تکل نه کله یو سی جله کې چرته کې نو دا خوبونه ځنې مزاجي وي څه وي مزاجي هغه خوبونه له اعتبار نشته دي دا اوس شاسې مثال ذکر کړ طبي طور اوس اصل مقصد شاسې ذکر کړي فایزا برزت الملکیه و ظهر فی الیقظه او المنام اشباح الانس والسرور چې هر کله بنده کې ملکیت ښکار شي ښکار شي ملکیت ښکار شي نو دی به ښکار کیږي د په وی خباندې مو یا په خوب کې نو دا د قوت مسله ده خو قوت انتهایی سو قوی او ملکی ملکی قوت انتهایی سو قوی نو په وی خباندې د ځینې سيزونو مشاهده کې چې نور څوک کولای نشي فایزا بردت الملکیه ظهر فی الیقظه او المنام نو ویني دې په خوب کې په وی خوانه یا په خوب کې اشباح الانس والسرور هغه شکلونه چې کمونه د انس او د چا د سرور اون ځان له مقام دې د تصوف او سرور مو دا سم خوشاله نه چې ټوپونه وای مستیږي او دا غي شروع کړه پیر سه پر رحمان په شان دي او ان کان اکتسب النظافه دا الا چې کله د چې کمونو کسب کړی وي نظافت خشوع وسائر ما يناسبه الملکیه د شاسب رسو بیا راځي مناسب د ملکیت شاسب سلور اعمال ذکر کوي مخکې وته اشاره کړې و نظافت ته خشوع دا سماحت ته او اخبات ته دا سلور د شاسب په نسبت اصول د اخلاق دي نظافت ظاهری او باطینی صفائی خشوع یره چې کمندونو د الله تعالی توجه الله ته وسائر ما يناسب او علاوه چې کمندونو هغه چې مناسب د ملکیت وي چې دغه کارونه کړی وي کنه نو دته د الله محبت اونس او سرور دا چې کمندونو محسوسیږي دته ويتشبه ازدادها في صوره كيفيات مضاده الاعتدال چې ملکیت لکم سيزونه پکاري او د هغه متضاد سيزونو دغه وکي لکه ارتکابو کې د هغه د چا د متضاد سيزونو د الټو سيزونو نو بس د هغه الټه سيزونو د انس او د سرور صحیح شو د انس مقابل کې نفرت ته بیا د باندې د دین خبرې سره لګي بدې د الله خبرې په سره لګي بد لګي سرور د د خوشاله په ځای باندې چې الله په دین او په دې باندې خوشاله شي نو پاغي باندې دې سکیږي خپکیږي د الله د دین په ترقه په دې سوزونه باندې سکیږي خپکیږي بیا او متشکل کیږي ازداد د دې په صورت د کیفیت مزاده او د اعتدال کې او واقعات اشتمل علی اهانه یا ښکار کیږي داسې قسم واقعات او متشکل کیږي داسې قسم واقعات چې هغه مشتمل په اهانت او په تهدید باندې د سپکۍ او تهدید زورنه ولا ورکی ويظهر الغضب في سوره السبع ينحس والبخل في سوره حيه تلدغ او خارج چې کمندنو غضب غصه په صورت د داسې درنده کې چې ینه هغه داړې په سړی کې څه کوي د پنج او داړې خخی دا شان تخکار شي او بخل چې کمونو خکار شي په صورت د حیت تل دغ په مار کې چې هغه ټک سکی ورکی دا غ صورتونو کې چې کمونو د خکار کیږي هغه بد اعمالی بیا والضابطه فی المجازات الخارجیه مجازات دو قسمه شو یو مجازات داخلی شو او بل مجازات خارجي مجازات داخلي چې په زما بدن سره تعلق سکو لارو نو کما ملکیت موافق اعمال کولو چې زما کې کوم روحانیت ته داغه موافق انسان سکول اعمال نو روحانیت موافق سيزونه راځي د د چې کمنو روحانيت ترقی کې د طبيعت حشاش بشاش د کې سرور وي د کې انس او محبتي کداغه مخالف سيزونه کول به د ته مخالف هغه محسوسيږي په دې کې چې کمنو خارج ته چا د صفته نه لګي خو غده د خپل ځان سره لګي پته لګي ویلم په خپل نفس دی حضوري دی دویم نمبر د مجازاتي خارجیه مجازات خارجیه لکه د نیک اعمال کړی دي نو د پر رزق کې څه پکار دی برکت پکار دی د باندې قرضې نه دی پکارو د دې چې کمن مخه ته حالات خه پکار دي د خلکو انس او محبت د سره سره پکار دی د بد اعمال کې د د پر رزق کې تنګي صدا پکار ده د د په اولاد کې بیمارای پکار دي په د کې څه پکار دي بیمارای پکار دي دا مجازات څه دي خارجي دي مجازات څه دي خارجي دي شاسب د مجازات خارجي او د پاره یو خدا خبره به ذهن کې کیږي چې هیڅ یو عمل به بدله نه پاتې کیږي د عمل بدلشتا په دې دنیا مشته پس د مرګ مشته په آخرت کې مو شته دی خو کله نا کله به داسې شي چې مجازات داخلي خو پس هغه خو تړلې د عمل سره هغه خو کلک تړلې د داخینو خو عمل رستو کیږي نه هغه خوشتا خو مجازات خارجیه چې کوم دي نو کله نا کله دا مجازات خارجیه چې کوم د اعمالو د پاره کم مناسب بدله ده نو هغه ته نظام عالم رکاوټ شي دې ته لږه غونډه کې توجه کوي کې فکرې عمل دې یا نیکو کو بندا یا بدو کو نو مجازات سوم راځي خارجیه راځي خو کله کله دا چې شي چې یو تقاضا د اعمال وي یو تقاضا د اعمال وي دویمه تقاضا د نظام عالمی لکه الله تعالی بهر نظام هم چلی کنه دا غي اسباب خارجي هم څه تقاضا شته د د د عملونو نه علاوه اوم د نظام عالم څخه تقاضا شته الله رب العزت دا نظام چلی اوس کده اغه اسباب خارجي یو او د دې اعمالو مطالبه یو وا دا اعمال چې د کومه تقاضا کې چې داسې بدله دی ولا سکړی شي ورکړی شي او نظام عالم کې چې کوم نظام الله چلی دا غیم دا مطالبه را چې دله داسې غوندې بدله سکړي شي نو ټک په ټک کاری نو عمل کې او ټک په ټک بدله شي ملو دویم د د اعمالو مطالبه ده د نظام اعمال هغه مطالبه نه ده خو کده دین د دې اعمالو کوم مطالبه ده او کومه جزا ده د دې په پوره کېدو باندې نظام عالم کې څه خلل ناراضي ټیک ته د نظام عالم مطالبه هغه نه ده خو چې الله رب العزت دا بدل ورکي نو په نظام عالم چونګې دا دارول اسباب دی کنه نو الله رب العزت په اسباب باندې کار کوي نو په هغه ظاهري اسباب او هغه کار کارنده سيزونه چې دي نو پای کې سفر اخو ناراضي نو بیا هم الله بدل سکی ورکی د دې اعمالو بدل سکی ورکی درې د دې اعمالو مطالبه ده او بل د نظام عالم د اسباب سره مطالبه ده پرس کا اوس یو جزئی مثال دغه وګم خاري دی یو سړی اعمال لی نیک دی او داغه پټه دی څه شه دی په وچه دی لکه نهر مهر او بوته نشته بارانی دی څه دی بارانی دی اوس د نیک عمل تقاضا کوي چې دا پټه شي الله په باران سکی او کی او چې الله رب العزت باران کې نو د په گاوند کې اپ له نور د ګناګارو پټي دی غو سره مو بکیږي خبره باندې پوهیږي کنه نو اوس نظام عالم کې چې کوم اسباب دی هغه شانتي نو دلته د اعمالو چې کوم مطالبه ده د نظام عالم چې کومه صدا مطالبه ده نو هغه دواړه یو شان نه دي نو الله رب العزت په د تکلیف راولي نو دل لګ روحاني اسلام کی باران لیټ کی نو د فصل څه شي کم شي دا خو نیک سړی دی کنه نو په د تکلیف راولي او نظام عالم په چې کوم اسباب دي نو هغه شانته کارو کی نو د د عملونو بدله لګ لیټ کی پو به نه شوي د عملونو بدله لګ سکی پاک کس ګناګار دی څه شي دی ګناګار دی یو ګناګار دی هغه لا ټک پټک بدله پکار ده ظلم او کو زیاته او کو عالم سره طالب سره دیندار سره مدرسې سره ظلم او کو دل ټک پټک سبا کار ده خو کدل الله تعالی ټک پټک بدله ورکې د په گاون کې نیکان دیغه وسره خرابيږي هغه سره سکیږي خرابيږي د دو کور کې پرس کنه کې بیبي ده چې د تکلیف رسیږي غي ته سره سي تکلیف رسی الله تعالی د د اجازهات لکس کی ورستو کی یو وخت مقرر ته سکی ورستو کی ویزه خیر دی وبشي ټیم بس شي راشي سنستدرجهم من حيث لا يعلم نو دا خو بس لنډه ده چې پاتې کیږي نه خو یو طرف ته د اعمالو مطالبه ده او بل طرف ته چې کمونه څه شي ده د نظام عالم مطالبه ده د نظام عالم د ظاهري اسباب څه ده مطالبه ده نو د دواړو لحاظ څخه کمندونو کول کیږي دا غي سره مجازات راځي حاصل مې له وې خو تلاوت پاتې